یې لري کړې شو دا غي په ځای باندې بنو اسماعیل راوستل او په دې رکو کې د خلافت او ریاست والے سره یو لس نقطې وي پای باندې خبره شي اوس د دې پنځمه رکو نه یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم اوفوا بعهدي اوفي بعهدکم دلته اومدغه خبره ول تمهید ده چې د خلافت وارثان اصل بنی اسرائیل او به دا غینه بعد محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا امت خو رکو حاصل بنئ سیندی سے الفاظ نئی ملهم من الله جماعت کی ضرورت ہے دیر کو کتاب نئی ملهم من الله جماعت کی ضرورت ہے د یو نوې جماعت ضرورت ته چې ملهم من الله الله وتعالى سے الہام کړي وحی را لګي ولی کیونکہ یہود بیکار اور فیل ہو چکے ہیں په دې ځای ولا وړو کړ افیل شو بیکار شو نو بل جماعت پکار دی چې د خلافت د نظام قائمولو لپاره کار نبوت او کار خلافت وکړي دا ذمہ داری حواله وا واغوی فیل شو دا کار اونو شو چلولې سر نو دا لري کول غواړي او د دې په ځای بل جماعت او درول غواړي او څنګه جماعت ملهم من الله چې آسماني تعلیمات وسره لکه چې د الله قانون بغیر د آسماني تعلیم نه نه چي او بیا د ظلمي زیاتی وي نو دا خبره کوي او دغه ولنې جماعت يهود چې ای په داسې روحاني امراضو کې مبتلا شو چایوز د دعوت ال الله او د قیام خلافت قابل پاتې نشو نو دعوت کولی شي ځکه خپل گمراه شو نور کې د قیام خلافت قابلیت پاتې دیو جنت د نوې جماعت ضرورت امت محمدی صلی الله علیه وسلم مذهب دې رکو کې وایي او دلته وای یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم انعمت علیکم نسمرات هم دقه کنه چې مخکې دا ډیوټي ولا لګوي انام تعالیکم دلته اختصار ویل سورته مائده ورپسې راواړه ویل دلته خبره پوره شي چې دوی له سور کړو سورته مائده شلم آیات الته ویل وذکروا نعمت الله علیکم اجال فیکم انبیاء وجالکم ملوکا خبره پوره شي نعمت دار ہے سب دنیاوی سلطنت ته او دینی نبوت ته عوام کامل ها کامل دنیاوی نعمت سی سلطنت حکومت او کامل دینی نعمت سی نبوت بنی اسرائیل ته الله دا دواړه ور کړیو دا دواړه کمالات قران وی کنه اجال فیکم انبیاء د نبوت سلسله هم درکې چلے دا انبیاء راتل وګوره سونه انبیاء چې د الله رب العزت راغلي د ټولو نه زیات انبیاء بنی اسرائیل کې راغلي سلسله د انبیاء اجالتیکم انبیاء یو ځا بل راځه یو ځا بل راځه او دویم وجعلکم ملوکا ملوک بادشاہی هم دل درک حکومت هم درک دا دواړه دل درک نو پکار سو او فو بی احدی او فی بی احدکم او فو بی احدی احد نمرا سره تورات هم ده او دقا کار نبوت او کار خلافت هم او فو بی احدی تورات باندې عمل وکړي کار نبوت او کار مملکت خلافت او چلاوي نه مطلب نو زما سوکم او فی بیاحدکم دو دینی دنیاوی عزت نصرت او نجات بدل کامیابی خود وی سوکړل امراض پکې پیدا شي دای د وجه نه کار نبوت هم لاړ او کار خلافت هم لاړ دواړه لاړ نه هلش امراض خیمه بیا د دوی دا امراض مبري وزا ابرستو وای دوی ته د دې تاریخ باندې لګ نظر اچول چې دوی ته دا کار خلافت څنګه واله شوی او څنګه کړو کړو کړو دا مو مخکې وی خلافت خدا د انسان په ذمہ کارو آدم علی السلام چې دنیا ته را لېګل نه به حیثیت یې سره را لېګل خلیفہ انی جاعل فی الارض خلیفہ خلافت د انسان کار دی د زمکه خلافت سمبالول نظام سمبالول بیا په دې انبیو کې موږ سلسله نو دا ابراهیم علی السلام نه د انبیو هغه سلسله والا شو چې د قومي سطح نه هغه مخکې ویلي دي کنه یاد ساته قومي نه خبره بین الاقوامی ته لاړه او د شرک الوهیت سره سره شرک الحاکمیت خبره مسلې هم دوه شو دقه امامت ابراهیم علیه السلام داواله شو او په دې کې بیا د ابراهیم علیه السلام د اولاد دوا نسل او ګروپونه یو بنی اسرائیل او دویم بنی اسماعیل بنی اسرائیل ته اول کارواله شو چې کاری نبوت او کار خلافت وکړي دا کاری نبوت کار خلافت دواړه تسوي ملت حنیفیت کاری نبوت کار ځکه وته وای جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوک دا دواړه کار بنی اسرائیل ته دا ذمہ داری و بنی اسرائیلو کې انبیا خوراتلل خدا کار خلافت د کم ځای نه شروع شو دا اصل کې موسی علیه السلام لکه چې اول پیغمبر دی د نمرود دربار کې ولا دا هغه سره فرعون بنی اسرائیل کې اول پیغمبر کنه دا نو مخ کې نه کړي ابراهيم عليه السلام خو بنی اسرائیل کې یا بنی اسرائیل کې موسی عليه السلام تللی دی فرعون دربار کې ولا مطلب دا هغه دور هغه کفری تاغوتی ظالمانه نظام چک چیلنج ولار دې دروازه مقابله وشو د عدل نظام او د الله والا نظام او قانون ال نافذ کیږي چې د کفر او ظلم ختم شي ناول هغه دا هغه ظلم نظام ختمول کوشش مقابله اخر الله اسباب پیدا کړل دي ته حکم د هجرت شو او هغه ورپسې شو په سمندر کې موسی عليه السلام د مرګ وروړې صحرا ته سینا ته او فرعونیان سره د فرعون غر بس حکومت لاړ هر څه لاړ د جبر ظلم نظام ختم شو اخوا دوی صحرا کې د مجاهد مهاجرت زندگی تیروله موسی علیہ السلام ته حکم وشو جهاد وکړه جهاد سره ځکه چې سبا کوي کار خلافت وکوي نظام مقایم ورغواړي د جهاد حکم موسی علیہ السلام ته دی شي چې اسلامی ریاست او نظام قائم کړي شي خو د قومي سره لکه بین الاقوامی ته سره لذي چې اول قومي نه قائم کړي د قومي سطحې ریاست او نظام قائمولو لپاره جهاد حکم شي موسی علیہ السلام موسی علیہ السلام دوی جهاد وکړ نو سورته مائده کې دا غي تذکرہ قوم څوکړه نرتو ای نرتو سنرتو بوزدلی اوی اذهب انت وربک فقاتلا ان ها هنا قائدون تلال شو استا رب یا لو رور دی لال شي موږ به ته بتایا بس ای لال به موږ ال درځو ا جهاد ونش موسی علیہ السلام غریب پریشان شو الله ته وی قوم خوشاله شو جماعت چینی جهاد نکی قوم شاته شو نو کو په ما ورور کیږي او دا جهاد انفرادي ذمہ داری نو زه ورور خو می سیو تیار لا املک الا نفسي واخي او جهاد او اقامت دین دا دوه دي جهاد او اقامت دین اقامت دین نظام قائمون دا اجتماعي ذمہ داری ده انفرادي نه په کس ګونه کی نو بس ونه شو جهاد پاتې شو موسی علی السلام دا حسرت سره دنیا نه راغ چې جهاد ونشو او اسلامی نظام قائم نشو او بنیادونه کې خپل نورست یوشع علی السلام په دې کې پیدا شو چې هغه موسی علی السلام شاګردم دی یوشع ابن نون هغه سفر کې وسره دی کنه فتن دا سفر کې وسره یوشع د بنی اسرائیل پیغمبر دی او د موسی علی السلام تربیت کې پاتې شو او یوشع علی السلام ځوانان تیار کړل جهاد لپاره نه جهاد کو جهاد سره اسلامي ریاست وجود درا اول اسلامي ریاست وجود دا بني اسرائیل کې کله راغلی اکار خلافت دا ذمہ داری د یوشا اسلام ورکوټي ریاست وشو زمانہ تیرې دا ای باندې زوال اگر ریاست حکومت نظام ته جبابراو امالقه او قبضه کړ د ترګورانو کافر سورور پیران ملکی نبیا نظام لاړ نبیا وروسته په دې کې تعلوت پیدا شو د تعلوت واقع چې دی ورته تسلسل د تاریخ د دې قیام خلافت تعلوت په دې کې پیدا شو تعلوت بیا جهاد کړی دا واقعا بقره کې راځي تعلوت د بنی اسرائیلو نیک انسانو بیا الته به تفصیل کو نور خو طالوت بیا جهاد کو نو دا جهاد د سره پاره دا دا زول ریاست د دوباره بحاله او وسعت لپاره قیام د ریاست چا کړی یوشا بیا یې دوباره بحالی او وسعت طالوت د طالوت نه بعد بیا هغه غټه سطح ته چې رسول دی ناغا داوود علیه السلام ځکه داوود علیه السلام د طالوت زوم لوري ورکړه هغه جهاد کې د داوود علیه السلام تذکرہ ده د طالوت اگر چې کشر قتل داوود جالوتا او بیا دا غینه بعد دغه ریاست بین الاقوامی سطح ته سليمان عليه السلام ورساو نو د بنی اسرائیل هغه پس منظر شو د سر قیام ریاست او خلافت نو خلافت چرته راغی د داوود او د سليمان عليه السلام سليمان داوود عليه السلام په وخت کې خلافت قائم شو خو هغه خلافت لا بیا وسعت چا ورک سليمان ځکه چې هغه فلسطین کې ناستو یمن کابل پیښور دا ټول د ریاست بین الاقوامی یمن کې به ویو یمن نه برانه کابل دا سوګلا تاریخ وي تاریخي خبره ده والله دا ډېر اسماعیل خان وغیرہ دغه ته یو غر دی ایتا قیس غر وای دا دا قیس عبد الرشید هم په دفن دی د پښتنو مشر دا باره کې تاریخي روایت ده چې د صحابي قیس فیض عبد الرشید هل ته دفن او دا هغه وی دا څه ځای دی زما یو استاد دی هغه ته د سیندی سره د تر شیخ نذیر سره ناغا وای چې زاغه ته خطر دوربین چې سړی سره د دې غر ناغا ګنگام ښکاری کشمیر او د فاتح کابل دا څه سنټري ځای سليمان عليه السلام تخت چې بده یمن راوال وت نو یې بدر کې کار وکړ نو داغه مشاهده دا شیخ سے وای چې هغه داسې داسې دی ځکه روایتو کې راځي چې سليمان عليه السلام تخت وسنګ تا هوا کې داسې داسې و هغه غرم یې داسې داسې اول ته په قبرونو یې د قیس وای او دین او بیا کابل ته لاړ نو دور غړ حکومت بین الاقوامی سلیمان علیه السلام نو دا د بنی اسرائیل اولنې بین الاقوامی حکومت چې دا هغه یوشع علیه السلام نو شروع شو سلیمان علیه السلام سلیمان علیه السلام نه بعد پکې بیا سره زوال بیا پکې کرکوتونه را ناهلی را نو مثلا کار یې وته او کار خلافت ته مکمل واسه نو سیندی سے وای دیرو کو کې اصل کې د څه بیان ده دا چې یو نوې جماعت پکار ده ملهم من الله زکه چې بنی اسرائیل يهود ناکام شي انکار نبوت کې انکار خلافت کې هغه انتقال به روستو راځي چې انتقال دوی ته وکړي ومن خدا مخ کې ولر دي هغه امراض بیان دا دا دا دا وجنه ناکام شو نو دا خدای دې پس منظر شو ځکه نئی ملهم من الله جماعت کی ضرورت ہے کیونکہ یہود بیکار اور فیل ہو چکے ہیں امید ته پس منظر وي کاری نبوت مواله او کاری خلافت مواله اوس امراض لراش مرزونه کوم دی روحاني هغه امراض چې په دې وجبانې دوی ناکام شي او پیل شي نه حل شي هغه یو درې غټه مرز درې سلو یو مرز ولا تکونو اول کافرن به دې ته وی علمی جهالت سبا کرا علمی جهالت پکې راغی علمی علمی جهالت خو پیژنې یو خو بالکل جاهلی یو مولا دی او سره د علم جاهل دی علمی جهالت پکرا دویم ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا اشترا بی دین و اشترا بی آیات اللہ دین د دنیا د ګټه کاروبار ذریعہ دین نه کاروبار اشتراب الدین راغې کتمان راغې امر الناس بالبر او انسان کو سه هم راغې اوس الله وی کلا په یو قوم کې داسې امراض راشي نو دا بسنګ په حق باندې کې دی شي دا بسنګ علی الحق دا علی الحق نه اوس چې عل الحق نشو نو فعل شو نو لہذا د کار نبوت او د کار خلافت احرم پاتې نشو لہذا ذکر د نوې جماعت ضرورت ته چې په دې کار باندې کار نبوت او کار خلافت باندې اولګول شي اولګول شي دا د دې روحاني امراض چې پاره پیل شي او د دې مقابل کې وتبیا علاجونه کولی دي علاجونه یو علاج واقیم الصلاه د علاج د دې مرزونو بیمارو قران کې ورته بل ځای تفصیل کړي مون سړی ته څه کوي تعلق بالله سبق پڑھاوي یعنی په مانزه سره تعلق بالله پیدا کوي او دویم وای نماز زندہ بنانے کے لیے پورا نقشہ ہے من سڑے سسر جم دے نه ساتي ویډیو مخکې جمله نه ساتي ته ور تعلق به نام شو او د دینی اعتبار سره دی خو چم دی ولې مونږ ویلو چې په دې مانزه کې تمام دین پورا مشق دی کنه هر څه د تازه ساتي نو بیا یو عجیب خبره کړې سیندی شه وی وګوره فقہ کې راځي کنه چې امام بسی عالم بالسنت او اتقا من الليل څوک به مخکې کېږي امام عالم بالسنت چې کله دی عالم مو او اتقا من الله تقوام پکې وا نو یې اوس ګوره د داسې امام او د مقتدیانو نقل حرکت نه با یو ډیر عظیم قوم پیدا کی کله چې داسې مونږ په دغه تناظر کې امام عالم به سنت او قامن الله نو د دې منځه د نقل او حرکت ته توی بیا ګوره چې څنګه قوم پیدا چای کې خلک ټریننګ کول کالج نو ویسو بلکہ سب کچھ نماز ہی میں سیکھتے تھے ٹریننگ دے سو منز منزی منزی کا بیا کار خی ورن واغ منزور منزور باندې نوش ورنه نه صلات تنها نه پاشام وی دا نبی علیہ السلام تمام ټریننګ تربیت پس کې او منځ کې ده نه ټریننګ ده کالج نو نن کالجونه جوړ دي کړه کیډټ کالج فوجي ټریننګونه ورکړي او یې فوجي ټریننګ یې دغه دغه ته تیار موږ بیا تیارول کوي خو چې موږ موږ دیو جن مولانا ابو الحسن د بي سي ویو د کې لیکلي او په دې وخت کې د امت په ډیرو کارونو کې یو کار دا دی چې دا امت په هغه موز باندې راوستي شي کوم موز چې د صحابه تبلیغ جماعت د دې څخه کوشش کوي خطه به خوي دا چې ها خطه به خوي دا موږ کوشش کوي ورته موږ موږ موږ نو مولانا بلسن د دوی وایي چې په دې وخت کې د امت په کارونو کې یو کار دام دی چې د امت په هغه منځ راوستي چې کوم باندې چې صحابه او سیندی مو وایي چې د پیغمبر د ټریننګ ځای سو د منځو او منځ تعلق بالله جوړي قوم جمدین سره د منځ کې کمال نو ځکه د بنی اسرائیل او امراض او مقابله کې الله څه ذکر کړ علاج کې اقیم الصلاه عاد عاد سولانا څه رقیب هغه قامت ټول چې مخکې مې هغه قامت چې کوي ها نو یو علاج دویم علاج په دې علاجونو هغه دا دی چې واستعینوا بالصبر والصلاه داو اصله حق بیانول پټول نه نو ګران کارو حق چې سړی وي خو ځان له کارو ګوري وی واستعینو بالصبر د علاج څنګه بیان کو خلک خلاف کوي مقابله کوي صبر کوي نو سلور امراض غټ درې او سلور علاج خدا امراض دي چې دا په بني اسرائیلو کې پیدا شو ناغي د کار نبوت او کار خلافت نس شو ناکام او فعل وسیندی سے بیا وی تفسیرہ ویننو ګوره دا امراض امت کې راغلی کنه وی دیم نه نشو نو وی اق حالت نن داره چې دغه امراض په دې امت کې پیدا شي هغه امراض پیدا شي دی او څه پیدا شي وی دا پیدا شو وی دا امراض وی نن د دې امت د علماي سو حالت داره چې حق کی کوئی پروا نہیں حق کی کوئی پروا نہیں بلکہ چند کوڑیوں کی پرواہ ہے جس طرح بھی حاصل ہو صرف د پیسو پرواہ چې بس علماء سو ته خو څه پیسې او مال لاس تراشي هر څنګه چی او عجیب خبره کوي وی اشتراک کا مرض بھی علم ہے نن په دې امت په ناکاره مليانو کې د احترام اعظم ده څنګه ده وی چلو روپیا دے دو جیسے فتوا چاہو لکوالو سوئی سو روپے ورکا څنګه فتوا چې اخلي هغه بدلې راځي او دارن جیس آواز جی چاہے کرا لو پیسې ورکا چې څنګه تقریر واره تقریر واره کوي څنګه پتو واره پتو واره اشتراک په دې امت کې مراد او دارنګ تلبیس حق کی مرض بھی ان میں ہے تلبیس حق تلویز حکم کوي ویم یو سړی تمام عمر منز نه کوي زنا کوي سود رشوت کوي خو د علماء سو یو سو واهیه رسول ادا کوي عجیب خبره کړه د سر د کتمان حق دقال پازو کی تمام عمر کوئی شخص نماز نہ پڑھے زنا کرتا رہے لیکن ان علماء سو کے چند رسومیں واہیہ جیسے گیارہویں جمعرات چالیسواں مانتا رہے ان کے ہاں وہ مسلمان ہوگا کتمان حق حال ادا ده مونږ نه کوي شراب او زنا کې نه اخته خود دې مولیانو هغه رسول نه دي ګیاروی چالیسوا تیجا دا رسمی بدعات چې دا بدعتي ملاخېټه پکې پالې دي شي خو بل طرف ته وای که یو مسلمان د صوم صلات پابند دی متبع سنت دی خو د دوی دا رسول رواجونه نه کوي کنه وی سره وابی دی سره گمراه دی کافر دی وی دی سره کتمان دا حل شو د مولا د دې عمر وی دا حالات نو کتمان حقم پکې موجود دی وی دی حالات دي او دارنګ نور هم داسې خبرې کړي خو بهرحال دا د یهودو هغه امراض دي روحاني چې د هغې د وجې نه هغې فیل شو ناکام شو نن وګوره د دې امت کار کار نبوت او کار خلافت کنه لګیا خدای او آی عالمی سطح باندې شته کار نبوت دعوت کار دی امت عالمی سطح باندې وکړ نه آی میدان کې اوسو ولاړ باطل دی او عیسایت مخکې دی او د ملک او د دنیا واک باغ دور چا سره دی مولوی سره ټول دنیا باندې حکمرانی څوک کوي نو مغه مغرب کوي او چاچټ هم راکړه چې لکه هغه دونه غلط خلک دی او مسلمانان سره وعده ده نو مسلمان وایي اوس دنیا باندې خلافت نه کوي نو شو کړه امراض راغله چې امراض راغله اهل پاتې نشي چې پاتې نشي دی لاس ولاړ نو چې کله اهل سړی لړی شي نه اهل به هم هغه ځای کېږي اهل هغه کار پرې خو چې کار پرې خو مامراز پیدا شو چې پیدا شو په دق ټکو باندې بني اسرائیل د کار نه وو کار خلافت نه نه حل شو کړي شو دا ټکی نه نو سره له مخ کې دي سل کالو شو دا وسې ځنی ولی هغه امراض ته کوم چې وی فعل شي خدا د بني اسرائیل ابد الابد د پاره ناکام او سری نه اهل دي ځکه بس ځای دین شریعت منسوخ شو امت محمدی صلی الله علیه وسلم چې کی قیامت پورې ده نو دا ابد الابد د پارني وختي ته چې امراض راځي نو زوال به راځي او چې بیا به عروج راځي وختي ته چې کوم زوال نه دا اصل وجه ده دا خو د پنځمه رکوع حاصل یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین دې زنا دا شپږم رکوع پدې کې بیا دعوت ال الكتاب يهود بیا ولا دعوت ورکړي هغه مخ کې یا بنی اسرائیل سره خطاب کې خو د دین نه اهله خبره وکړي اوس وای ځای تیر هیر باقی روزګار راځي مړو سم وښتا په وګورځ ودونه وای ما تحت بکار کوي کنه دیو مت ما تحت بکار نو دي ته دعوت ال کتاب دی هاو دا دعوت ال کتاب په دوو طریقو ورکړي یو تذکیر به اعلی الا او دویم تذکیر به ما بعد الموت د اصطلاحات وګورم ویل اصول کی او دا چلی شاسه سیندی سره چون کې خپل قران منهج د شاسه په سره اصطلاحات او اصول وایي او خبر عمر و بیا کوي چې کاری نبوت او کار خلافت کې فعل دي خو د زندګۍ یو څو مراحل اټولو کې ناکام دا مخکې وقول څه امراض د ناکامه اوس به د دې ځای نه پس دې رکوګانو کې د ناکامۍ خبره په امراض وځي او شو اوس د ناکامۍ مراحل خي دې مرحله کې ناکام دې کې ناکام دې کې ناکام دې کې ناکام او بخیه بدوی زندگی کې ناکام بدوی بودو صحرائی کنه بدوی قروی زندگی کې ناکام قریا کړي مصری زندگی کې ناکام نور بسی بین الاقوامی زندگی کې ناکام دی به څنګه مراحل ځکه سینګي شه وي یو قوم چې ارتقا مومي ترقی کوي نو د ارتقا منازل چې توې کوي نو فطری طور دا منازل ویګانا بیا و انسان او یو قوم او سماج چې ترقی کوي کنه ارتقا نه فطری سمنازي دي داغه نتیری بیا مخکې وروشته ټوک سو یک دم نه وای دا فطرت نه خلاف اول سي انسان د پاره بدوي ژوندۍ ده بدو صحراي ځکه وی اول نه انسان دا وره انسان کم ژوند دی راو اول آدم علیه السلام دا وخت بدوي څه داسې لږ ابتدایي شي نه او آبادي نه وه کورونه نه وو ښاري نه وې جوړې ټول ټال د انسان دا کار اول اول کې چې بس په دې خوشا صحرا کې کمې پاڼې ساګ ماګوا به خوړو ٹھیک ده کوي و ملاوي دی به سره ساده زندگی لباس بالکل ابتدایي چرته دا سارو سرمن را لواغه ځان تاو بالکل ساده بدوی ابتدایي زندگی او کورونه نو نو چرته سمسو غارونو کې شپکاوه دا بدوی زین دی صحرائی ابتدائی بیا دا غینا بعد رو رو رو رو ترقی کئی نو دا غینا بعد بیا کروی زین دی قریا کلی جوش نو بیا د کلی زندگی د خار باندې سره بیا سره ساده ده خو د صحرا نه خدا کور مور ده د خټو ده خدا څه چې وسایل پوره نشته خدا غ صحرا نه خري نو دریم نمبر بیا سی مصری او شهری زندگی شي شهرونه آباد شي سہولیات زیات شي دا فطری ارتقای بنی اسرائیل باندې دا ټول راغله اول صحرائی زندگی وا کما سمندر نه چې وړې ده صحرائی سینا دا بدوی ده دا بدوی تذکرہ هم قران کړی دا ډیر ساده ابتدایي جنو هغه صحرا کې سچ ملاویدل پاغې جنو سو وګنوي نو وبي موسی عليه السلام نو اوس وای د استسقا موسی عليه قومي فقل نظر به عصا کل حجر نو د چشمه وبه داش دا زغه ضرورت نو سره کویان نشتا نهرونه دریابونه نشتا دارن خوراک نو نو بس سچې الته په دې سیارا کې ساګ ماګ ملاوي دا غي خوړه او بیا الله ورسو کو من نو سره پیدا مړه ځان براتلل او د شپې به د پرخې په شکل من نه په دې پاڼو د صحرا پراتو دی به سارا وسل پړل نو دا بالکل ساده ابتدایي زندگی و صحرای او قران د آیت تذکرہ کوي کنه فعل شو پکې و ما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم يظلمون بدوی زندګۍ کې څه ناکا بے قدری وکړه لن نصبر على طعام واحد نو دا یو حال شي بیا دا غي نه بعد د دوی قروي زندگی شو یعنی د کلی زندگی د کلی زندگی وګوره خوس فإن لكم ما سالتم دا بلته الته چې لاړو وزربت عليهم الذلة والمسكنة وباو بغضب من الله مصری زندگی شهری پای کې هم سب ناکام ف درې وړه مراحل د زندګۍ نو بنی اسرائیل ته دعوت دی رکو چې تاسو دا الله کتاب تراش او تذکیر به اعلی الله او تذکیر به ما بعد الموت ور او سره دوی ناکامیه دغه امراض د وجه خو د زندګۍ چې کوم فطري مراحل دي په هغه دریو مړو مرحلو کې فعل هم بدوي هم قروي هم مصري لہذا فعل او دارنګ ناکام نو دیو جنوز د دې د دې قابل ندي چې دوی د دنیا اقتدار وکړي نو ځکه د دې تذکرہ او کړه خو خیالي نو موږ دې بل رکو تم تیرا وړي دوا او سره شو ټول مراحل بس په دې تقسیم نو پدې وو مرکو نو دې شپږم رکو کې چې دینو اصل د دین ناکامه د بدوی او قروی زندګی د ناکامه تذکرہ او ومه ته چراوړې نو ومه کې سشوا مصری زندګی اې کوم ناکامی ده مصری زندګۍ کې نه کار نو له حالا دین معلومه شو چې دی اوس دا اقتدا لایق نه دی د کار نبوت او کار خلافت نشي کولی ها دلته پدې عمر کو کې د مصری زندګۍ نقشه او د غي ناکامي و خو دې کې یو څو خبرې وې زوري وتاره مزلت والمسکنا دین مراد سي وې زوري وتاره مزلت سیندی سے وای چې ذلت نه مراد سلطنت ختمه ده سلطنت ختم شو محکومیت په مسلط شو او دا نتیجه د مصری زندګی را مصری زندګی کې حکومت قائم شي کنه قومي قومي ریاست اسیندی سے مسکنت دراصل روحانی حرکت ختم شو روحانی حرکت روحانی حرکت پکې ختم شو ورنه وی د پیسو په اعتبار پیسې وسره مسکنت سره روحانی حرکت ختم شو روحانیت ختم او بیا چې سړی صبر مالداري خو چې مملوکي ولې ته مملوک شو دلته روحاني حرکت هم ختم شو نو اس کو سړی ډېر مالدار دی خو مملوک او غلام دی مالی سی کلادم د غلام خپل مال اختیاري او د عقاش دې دا حل شي سلطنت ختم روحانيت ختم مال او او سره د مال مملوک دي نو څوک دونه وي چې لکه مال خو سره شته بیا به مزه کوي کنه مړوي هغه مال مال نه دی امال ولا فائدہ نه ورکړي او مسکنت وای بیا دې تا کنه مسکنت څه ته وای اظهار سوء الحال اروي وږي شي اروي وږي څه ته وای پیژنه اورو پیژنه کو سره بیا هم ده هغه سپیتو په نه يهودو کې دا شي چې کله روحانيت ختميږي غلامی راځي نو قوم کې څه پیدا شي اروږي کې دا د انګريز د ظالم د اوکړه مسلمان یو یو له حکومت ختم حکمرانی نو غلام محکوم او دوی مې دا وکړه چې د روحانیت ختمولو کوشش وکړه نو نتیجه دا قشوا محکومم شو اروه هوګې شو مسلمان ټول عمر بلتا نظر نیولې دا حکمرانو ګوره یورپ مغرب ته سي لاړې راغې دا د محکومیت او د روحانیت ختمېدو اثر وي بني اسرائیل دقه شي د حالت شي دا لارډ میکاله دا خبره کړې و نظام تالی ویل جوړ کړ لارډ میکاله اصل وایس رہو وایس رہو پیژنې دا انګريز په دې بری صغیر باندې گورنر لکه چې بری صغیر هم نیو نو دا خدای کارونه وکړ کارونه پیژنې دا د دې کالونه وي نو آبادیاتی دور دغه ته وایي زه په دې علاقې وی او د دې ما تحت خپل گورنر ویل نه وروړي کېږي نو دا د ایدا سیواله کې صوبو کالونی دا غټ سونه سپر طاقتونه ایدا سي کوي هر دور کې لکه د نبی عليه السلام په دور کې روم او فارس وکړه نو بای زین وې جګړې وی دا یمن د ایدا جګړې زه یمن به کله فارسیان ونیو او کله به رومیان کله به د ایران گورنر دلته ناستو او کله به د روم د او کله پکې نجاشي حبشي والا هم پکې خبرانه نه است ابره حج راغره وغدا حبشیان راغره او د نبی علیہ السلام په دور کې چې ایران کسرا ته خط لګل شو نو گورنر ته څوک ناست بازان د ایران راوړل چې به مسلمان شي نو دا د دې کالونی و کله غینی و کله دې اولې کالونی و بیا زه ته زور نه کوي هغه زه ته زور کوي چې دې پکې ما پات یمن داسې خطه وا چې دین هندستان او دا عرب کنټرول کړي تجارتی دیوال سره ځکه به یمن باندې کشمکش دغه سي هندستان سوري کی چړیا و نو دی هغه لاره لکه یورپ کو لارې بندې وي دا مې خبرو موږ بیا علمگیریت ګلوبلایزیشن کې کوو ګلوبلایزیشن یعنی الغزو الفکری چې ګلوبلایزیشن عالمگیریت څنګه شروع شو نو دا دغه نه شروع شو د امریکا دریاب شو د هندستان دریاب کو واس کوډېګا موبل سو کولمبس تک ابتدا دا 1800 دا 18 نه د 1500 اخر او 1600 ابتدا دغه وخت د عالمگیریت تلاش واچ عالمی تجارتونه شروع شو ویزا لپاره لارې پیدا کول شروع نو هغه وخت دا شعر شروع دي سونیا کی چیړیا پس راغی دا کله مل ډیر ترقی یافته مغول ډیر ډیر لوی ترقی ورکړ دا معاشی طور مستحکم تعلیم طور مستحکم سیاست او خاص کر او غیب لنګیر ډیر لوی سیګر ناغه سونه کی چیړیا پس راغی او دومره ترقی یافته ملکو چې وی هغه وخت کې د ټولو نه قیمتي کپڑا د هندستان کې جوړه د ململ قیمتي کپڑا وا وی پورا تان چې بسړی را غوړ کړه په یو ډول ډبی کې ورا یعنی دا سي باریک او خسته کپڑا دغه شی نو بچا خبره مې بل پورې کوله نو دی به گورنر کې نه لارډ میکاله دام د دی او وایس نو هغه دي کی چې د ټول هندستان کې وګرځي دا ما معلومه چې یو قوم تر هغه پورې نه زیر کی نه غلام کی نه ما تحقیق سو پورې چې دا فکر سوچ بدل نشي او د خپل مذهب روان د هندستاني قوم فکر سوچ بدلول غواړي او مذهب نه اورول غواړي خو د مذهب د بدلولو لپاره با دیلا تعلیمي ادارې جوړول غواړي چې دا خپل تعلیم په مسلط کلم چې خپل تعلیم مسلط کنه فکر سوچ به زموږ نو یو به تعلیمي ادارې مقررول غواړي چې د دې فکر سوچ بدل شي کلچر تهذیب بدل کو او د دې دا باور ورکړي شي په دغه تعلیم وره په دغه تعلیم چې مونږ بهترین او دشري بدتر دې تعلیم نتیجه سره مونږ سیو بهتر او دې سری بدتر ومغه وکړه نو د کالج بنیاد کې یو خو لاړ وې کال اول دلته چې کوم نظام تعلیم د مغول دور ختم د په 1835 کې د شکار کړو تعلیم نظام ختم کالج ابتدا د عصري تعلیم انګریزي تعلیم بنیاد کې او بیا واپس لاړ نو الته دارالعوام کې د برتانیې په سرټ اسمبلی کې تقریر و الته وی ما کلور اسنی کړیو کار ویو په هندوستان کې به د داسې نظام تعلیم بنیاد کېښود چې د هغې نه وتونکی به شکل صورت سره هندوستاني خو دل او دماغ به دا انګریزي وګوره غرامي دا خبرې کړې سمې مذهب نه کټ کې مذهب فکر سوچ بدل کې کلچر او تهذیبي بدل کې خو پسند په تعلیم او دا باور وکړو چې بهتر مو یو آقا او تاسو سي بدتر او غلام نن دغه انګريزي تعلیم دا نتیجه نه کنه کلچر تهذیب بدلیږي فکر سوچ بدلیږي او هغه نه چې روزي نو دا انګريز دومره مداهي او غلام دا د سره په اخ کاری دې نتیجه الا من شاء الله کچر ته دین مذهب سره تعلق وي نو بیا به دا اثر نه کوي او کني چې نه کور مذهبي دی نه ماحول مذهبي دی نه د د مذهب والو سره سره تعلق دی نه جماعت مدرسې سره تعلق دی د پاکستان د تعلیم نه دقه سره چې مذهب سره اس تعلق فیملی بیک گراوند دی مذهبي نه دی ماحول نه دی د آزاد او د غټو خاریو د سیکولر لیبرال خلکو بچیو ګورای کړه چې دا نظام نو دي سي پورا انګریز نه ما قدیم دی دا خو بچ بس شي جماعت مدرسه مذهبي خلکو سره تعلقي نو هغه اثر به بیا نه کی دل دماغ صحیح نو دغه نتیجه شي خو هغه وخت کې قاسم نه نو دي سوي اچ کله دا وی هغه دا ویلي هغه د دیوبند بنیاد کې هو او د دیوبند بنیاد څو د غریب ها شړه صحرا وا امسا وا سرا وا دا سکر خیراخ کوي دا دیوبند دا زموږ مدرسه او دا انار ونه وا یو مدرس کینو مولا محمود او شاګر ورته کیناس محمود حسن د استاد شاګر شو ا دیوبند نه هغه وخت هغه ویلو چې مام د داسې نظام تعلیم بنیاد کې هو چې دا غینا وتون کې شکل صورت به د هندستاني خو دل او دماغ به د مسلمان مدرسې بنیاد یې نو بهر حال خبره څه کوله همدا چې سیندی سوي ضربت علیهم وسللا څه مطلب سلطنت ختم او مسکنت روحانیت هم ختم نو چې کله سړی محکوم شي د سره د مال دولت وی دی په بیا سي بیا هم ذلیلی اروا به وګوي او د محکومیت د وجه نه با ده غلام نن د مسلمان سره دا لوبه شي مسلمان سره نور ولې مادیات کم دي سور مې تیل د ټولو نه زیات چا سره مسلمانان ګیس مادیات اے تجارتی لارې ابي ذریعہ ابنای بار فورس چا سره مسلمان سره ترکی کې ابنه حرمت چا سره ده دوبه او دغه ملکونو کې نهری سویس چا سره ده پیژنې نه مړ انسان یې نهری سویس مصر کې مسلمانانو سره په دې خبرې کوو بیا په الغاز الفکری کې کوو دا د تجارت لارې دي چې ټول عالم په دې تجارت کوي که مسلمان دا سه بنو کنه د یورپ په کونه کې یو تجارت به پکې دا ټول مسلمانانو سره خو دغه محکومیت ته روحانیت ختم شوه دی زور به ترې مزلا والمسکنا نو څه شو غلامه هغه شی ته لاړ نو سره د ارس حکومتونه شته سوري دنیا 56 57 ممالک حکومت شته ده وسایل شته خو هغه لوبه وسره کړی دا هغه تعلیم باندې نو عالمی سلطنت ختم د فاضلت روحانیت ختم وسره دا وسایل بیا هم سره غلام او محکوم ده حل بنی اسرائیل سره دا لوبه زیر ازیر سچی معیار د نجات دا ده دو خبري یو من آمن بالله والیوم الاخر ایمان دویم عمل صالحا عمل صالح دا معیار ده د نجات په دغه باندې به بچ کی نو د تمام مللو مذاهب ته د نجات معیار وکاو بس قولوا